بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د ښځو لپاره د کور څخه بهر دنده او کار کول دا څه حکم لري اصل دا دی چې د نفقې او کورني احتیاجاتو پوره کول د نارینه مسؤلیت دی نه د ښځې سړي پر ښځو باندې حاکمان دي له دې کبله چې الله پاک ځنې د دوی ته پر ځنو نورو افضلیت او غراوی ورکړی دی او له دې امله چې نارینه د ښځو لپاره خپله شتمني لګوي او فرمایي وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف او په دې صورت کې به د ماشوم پلار په ښه توګه هغوی یعنې مور او ماشوم ته په ښه توګه خواړه او جامې برابروي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه وایي چې جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم حجت الوداع کې د یوې اوږدې او مهمې خطبې په یوه برخه کې وفرمایل ولهن علیهم رزقهن وکسوتهن بالمعروف او د هغوی یعنې ښځو پر تاسو باندې دا حق دی چې هغوی ته به په ښه شان نفقه او د استوګنې ځای برابروی. بل اصل دا دی چې ښځه به په کور کې اوسېږي او د کور چارې به ترسره کوي او نارینه به د باندې چارې ترسره کوي، ښځه به د ضرورت پرته له کور څخه نه وځي، الله سبحانه وتعالی فرمايي، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرجن الجاهلیة الاولی. مګر که چیرې ښځه بې سرپرسته شي نو نفقه یې پر اقارب واجب ده او که چیرې یې اقارب او خپلوان نه وي نو بیا به د اسلامي حکومت له بیت المال څخه هغې ته نفقه ورکول کیږي خو که دا هم نه وي نو د شرعي ضوابطو په رڼا کې بیا دا کار کولای شي او یا داسې چارې وي چې د نارینه یې نه شي ترسره کولای او د ښځو په موجودیت کې یې هغوی ته کول روا نه وي، لکه د ښځو درملنه، په خاصه توګه نسايي ولادي څانګه، د ښځو تدریس، د ښځو د جامو ګنډل او داسې نور. ښځې ته کار کول د لاندې شرعي ضوابطو په صورت کې جایز دي، اول دا چې د نارینه سره به ګډون او اختلاط نه وي، یعنې کار به په کاملا ښځینه چاپېریال کې وي. او دریم دا چې دا کار به د والدینو او یا خاوند د حقوق او همدارنګه د اولادونو د روزنې او پالنې په لاره کې خنډ نه وي بلکې د هغوی د حقوقو پر ځای کول به مقدم وي داسې به نه وي چې د دې کار په وجه د خاوند حق طلب شي د والدینو حق طلب شي د اولاد حق طلب شي او څلورم دا چې دغه کار به د هغې د طبعي جوړښت سره مناسب وي، لکه د الله طرف ته دعوت، درملنه، تعلیم، تدریس، لیکنه، خیاطي او نور. داسې سخت او مضمین کار به نه وي چې د هغې د توان څخه لوړ وي. او پنځم دا چې شرعي حجاب به مراعتوي. شپږم دا چې په هغې کې به سفر نه وي او که چېرته سفر وي د محرم څخه پرته به نه وي. اووم. دا کار به اصلا حرام نه وي لکه د آرایشګاه حرام سینګار، فلم، سریالونو، موسیقۍ اودې څانګه کې کار کول. وبالله التوفیق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی آله وصحابه اجمعین.